بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء مسله توحید بیانې دلا په دریو طریقو باندې شلو آیاتونو پورې تمهیدو د دریو ډلو د مثالونو بیانو بیا یارا ورکړه نه منون کو تا او خوشحالی منون کو تا او جواب دی او شبهه یو کو نو ولې نه منئ او دویم د دنیا د فائدې سيزونه مستاسو د پاره پیدا کړیو نو دومره لوی احسانات مې در سره کړی دي نو بیا هم نه منئ دریم ستاسو نیکم او تبر سړیو او د نور نه پیدا مخلوق هغه دا هغه سلام کړو هغه دریم نعمت روستو ذکر کړي سلور دیرشم نمبر آیات کی خواول و تا تمهید دی مطلب دا دی چې ستاسو خلقت او ستاسو پیدایش یو لوی مقصد د پاره شوی دی او الله رب العزت د فضیلت در کړو دومره لوی خاندان سره اسنګ داسې معمولی کار کوي او دا سپک کار کوي چې غیر الله ته سجده کوي دا آدم علی السلام خلقت او پیدایش ذکر کوي او دا غین ارستو دا غ تعظیم ذکر کوي مونږ ویلو چې د خلیفہ خپل معنا هغه د بل بځای کېدو ته وایي انسانان یا آدم علی السلام د چا بځای باندې وو دا هغه یو معنی من کړی و چې د جناتو په ځای و مخکې به د ځمکه کې پیریانو خلافت نه مراد خلافت د جناتو دویم خلیفہ اغا د خلافت مطلب دا دی چې خپلو کې به د دې خلافت چلیږي د یو بل په ځای به جانشین کیږي د خلیفہ معنا دا شو چې دا څه خلق پیدا کوم چې یخلفو بعضهم بعضا چې یو بل په ځای به راځي جیلم بعد جیلن وقرنم بعد قرنن د یو قوم په ځای به بل راشي د بل په ځای به بل راشي د یوې قبیلې په ځای به بل راشي د بلې په ځای به بل راشي د یوې پاټای په ځای به یو راشي د بلې پاټای په ځای به بل راشي درې مطلب دا دی چې د خلیفہ خپل معنی مراد نه ده بلکې خلیفہ په معنی د تابعدار باندې چې کم څوک د چا په ځای باندې نایي وي هغه دا مشر خبره مني نو بس دلته ته حاصل معنا مراد ده تابعدار چې زه پیدا کوم په زمګه کې خلیفہ یو نائب خپل چې الله رب عزت وي ز خپل نائب پیدا کوم دا خو ډیره غلطه خبره شو نائب خو ال راضی چې هغه اصل کارونه سر ته نشي رسولې انو بل نائب د ځان په ځای مقرر کی چې زړه ځنې کارونه وده سر ته رسي پلار زوی د خپل ځای باندې کی نیکن واسه د خپل ځای باندې کی استاد شاګرد په خپل ځای باندې پاغه باندې کی چې یارا زماز کارونه د ټول سر ته نشم رسولې دیو زما خبرې او زما کار به سر ته رسي دا الله رب العزت څنګه نائب شو دا غلطه خبره ده کداغه مطلب شي نو یقیني غلطه ده یا دا مطلب سو کوئی چې الله ماجتونه سر کوي او پیغمبران هم سر کوي اولیاء هم سر کوي الله هم په بوټو پويږي نو پیغمبران او اولیاء هم په بوټو پويږي کدا مطلب سو کخلی نو یقیني چې غلطه ده او لګه غلطه نه انتهایی غلطه ده شرک سخر لکینی خدای ته شرک وای نو خو یو بل معنی دا چې دا قران کریم د نصوصو او دارنګي د دا احادیثو داغه سره برابر ده دا خلافت بادشاہی ته وایي د شریعت په جبا کې یا کتابونو کې چې د بادشاہي باس راضي د مسلمانانو نو هغه د خلافت په باس راضي او د خلافت په ټکی باندې راضي اوس اسلامی طرز بادشاہی چی وی نو هغه ته خلافت وای هغه ته ملکیت نه وای هغه ته حکومت نه وای هغه ته صدارت نه وای هغه ته خلافت وای د دې څه وجه ده د دې وجه دا ده چې په اسلام کې د مطلق العنانه تصور نشته په اسلام کې بادشاہ ته مکمل اختیارات چې څه کوي نو هغه دې کوي دا بادشاہ ته اختیارات نشته دی چې هغه دې مطلق العنان وي دا هغه واګي دې پرې خودل شي وي بلکې په اسلام کې چې بادشاہ بادشاہي کوي نو د الله د حکمونو ترجمانی کوي د الله رب العزت حکمونه نافذ کوي او د الله رب العزت قانون نافذ کوي د دې وجنا دغه ته خلافت ویل کیږي خلافت معنی نیابت چې اسه خلد ددا خو نور حکم د الله دی نو الله رب العزت په خپل دنیا ته ناراضي او خلکو ته نخ کار کیږي نو پیغمبران هغه د الله حکمونه خلکو ته اوري دا الله رب العزت احکامات هغه خلق ته الله اوري خلق ته پیغمبر اوري رومي رحم الله یو ځای کې وایي چو خدا اندر نیا یدر آیان نو د الله رب العزت نه دین غستون کی هغه چې کمندرو انبیای کرام دي نو هغه چې کوم حکم واوري نو دا د هغه خپل نوي دا د الله رب العزت وی چې ستې کم دنو انبیاء کرام فرمایي نو هغه د الله رب العزت حکمي او هغه غي خوري نو د اسلام کې چې کم بادشاہوي د اسلامی طرز باندې چې کوم بادشاہ وي نو هغه خلیفہ وي هغه نائب وي هغه د الله رب العزت احکامات چې د الله نه کوم راغلي وي نو اخ په زمګه کې رایج کوي د دې وجنا دې ته خلافت وی بادشاہای ته بادشاہای ته خلافت وی چې پر هر حکم هغه ول الله رب العزت نافذ کړي نو الله رب العزت او فرمایل انی جائل فی الارض خلیفہ زپز مګه کی یو داسې بادشاہ پیدا کوم چې هغه به د خپل خوخي قانون نه رایج کړي خپل دستور جوړ کړي شوی نظام باندې رایج کړي بلکې هغه به زما د خوخي خبره رایج کړي چې زه سوارلېګم نو هغه برایش کوي او هغه بنافس کوي نو آدم علی السلام پیغمبرو یا نور تر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری دا چیونو دا پیغمبرانو نو چې کوم پیغمبرانو نو هغه د الله قانون رایج کو نو هغه د الله تعالی نائبانو مطلب هغه د الله خبرې دلته کې کولی د نیابت دا مطلب او د نبی علیہ السلام نرستو چې بادشاہان راغلي دي چې دا غي کې اولنې بادشاہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو هغه ته یو ورځ چاوي یا خلیفۃ الله اے د خدای خلیفہ نا ابو بکر ورته وی لا تقل خلیفۃ الله بل قل خلیفۃ رسول الله وانا راض به ما تدامو آیا چې و د خدای خلیفہ زګه زه د خدای نه اخذ کوله نشم خو زما او د الله په منځ کې یو واسطه وا چې هغه څوک دی نبی علیہ الصلات والسلام نو احکامات او حکمونه خو زه اخکرای کوم چې کم د چاري الله دی خو ما ته دا شاګردی د چا نصیب شوی دا نو ما نه نبی علیہ السلام مکټ کوا زه د نبی علیہ السلام نائب یم یعنی دا طرز او طریقه ما د شان زده کړی دي نبی علیہ الصلات والسلام نه نو اسلامی خلیفہ رستو د نبی علیہ السلام نه هغه ته هم خلیفہ ویل کیږي خو په دې معنی چې هغه جانشین د چا دی د نبی علیہ الصلات والسلام دی یعنی چې نبی علیہ الصلات والسلام کوم دین راوړل دی نو اقا دین چې کم دنو خلکو ته سکی رسي او یواز رسول نه بلکې اق دین خلق ته عملی کوي نو دی جمله کې اشاره شو دی خبره تا کټول دین څوک عملی کول غواړي نو بغیر د خلافت نه عملی کول نشي بغیر د خلافت نه عملی کول نشي ځان لکه درسونه مونږه کوو بیانونه کوو وازونه او نصیحتونه کوو په جرګو باندې خلکو لزو او تبلیغیان درونه گشتونه کوي مهنتونه کوي او دا خلق خوارای کوي مهنتونه کوي ډیر زیات کیږي کتابونه لیکل کیږي الله دې د دین هر مهنت کې برکت واچي نو ټیک ته بس هغه مهنت په خپل ځای خو خلافت چې نوی راغله نو ټول دین قائمېدلې نشي ټول دین چې کمندنو قائمېدل نشي زمونږ ځنې احکامات د دین دي چې هغه مونږ چې کمندنو ځان ځان لکول شو لته کته چې راوځي شو هغه کول شو خو زمونږ د دین لوی ابرخه لو یا برخه زمونږ د دین هغه چې کم دنو هغه د بادشاہ پورې تړلې ده زمونږ د کتابونو تقریبا نیم بحثونه کده فقې دي او کاغذ کم دنو د احادیث دي نو نیم هغه تقریبا یادرې مېسا هغه د بادشاہي پورې تړلې وي کتاب السیاسه کتاب الاماره بلکې کتاب الجهاد دا صدا ټول د بادشاہي پوری سکړي دي تړلې دي حدود او قصاص بغیر د بادشاہت نه حدود او قصاص نه جاری کیږي نو دا زمونږ د نیمه نه زیات دین هغه د بادشاہ پورې تړل شوی دی بلکې مونږ کول ځان لري او رایج کولې ځان لري نو مونږ کوم شخصي طریقې سره وکړو خو رایج کولې نشو یعنی د چانه سپېړ نشو یستلې چې مونږ دی ولې نه کړې او یو سړی موږ نه کړي نو هغه موږ جیل ته نشو اچولې چې کور کمره کې کلی کې او جیل جوړ کو او چې څوک موږ نه کوي نو دې کې به واره چې دا موږ نشو کولای دا د حکومت کاری نظام زکات را اچ کول نظام صلات را اچ کول نظام رمضان را اچ کول په رمضان کې لوی لوی لکانی هغه روزي نه نیوي د دې تپوس په بادشاہ کوي کنه داسي جمعات ته د جمعات نا قدر کیږي مدرسه دا داغي نا قدر کیږي د دې تپوس په بادشاہ کوي کنه عالم نه طالب دی داغه نا قدر وشو داغه به چې کمنو بادشاہ تپوس کوي شاعر دی دا یو کتاب دی هغه چا اوس وځو قران کریم نعوذ بالله چا د خپو د لاندې کو د دې تاسو په بادشاہ کوي کنه یو خبره نه ده ډېری خبرې دي چې هغه د بادشاہ سره تړلې دي نو خلیفہ ټکی کی اشاره شو چې د حکومت په طرز د بادشاہت په طرز با ټول دین عملی کیږي نو انی جائل فی الارض خلیفہ زبزمګه کې او داسې بادشاہ پیدا کوم نائب په ځای باندې شپو شوې کنه داسې بادشاہ پیدا کوم چې هغه زما قوانین په ځمکه باندې سکی رایج کی زما قوانین او فی الارض ویلری فی الباکستان والافغانستان والعراق ندی ویلری فل ارض په سالمه دنیا کې ول الله رب العزت قانون رایج کیږي حد بندي په اسلام کې نشته دی چې حدود یو دار یو دار دال اسلام طریقه نه ده دا به د اسلامی حکومت صوبې دي خدا سې نشي کېدای چې یو دی یو بادشاہي د بل دی بل بادشاہي پر ټول مسلمانانو دا غي به یو بادشاہوي دا غي به یو بادشاہوي دې ته خلافت وي شاه ولی الله رحمه الله په دې مسله کتاب لیکل دی شاه ولی الله رحمه الله خلکو په دې پیژندل دی چې دا ډېر کوم لاو او قران مجید ترجمه لیکلی و او ډېر خو درس به کاو خو هغه چا په دې نه دی پیژندلې چې هغه بادشاهانو سره ډغرې والي دي او هغه د خلافت تحریک په ځمکه کې چلاول دی او هغه تحریک داغه زیاتم نه هغه شروع کړو دهلی مرکزو او داغه وستی چې کمندنو هغه تحریک دی علاقو ته عمر اورسو او په بالاکوټ کې نو سه شهید شو نن هم قبر دی شاه اسماعیل شهید رحمه الله تعالی دا د خلافت په مشن راغله دی او دا د شاه ولی الله رحمه الله نوسه دی د شاه عبد العزيز رحمه الله دی دی او شاه عبد العزيز د شاه ولی الله رحمه الله دی دی نو دا نوسه دی هغه تحریک هغه را روان کړو او پاغي کې چې کمندونو پاغي کمی قربانای شاه عبد العزيز باندې ستیر شوی دی او خلاف چې کمندونو چا کړو دا خلوی تحریک ته شاول الله رحمه الله د بدی مساله کتابونه لیکلی دي نو یو کتاب دا دی ازاله الخفاء عن خلافه الخلفاء په دې مسلې لیکل دا کتاب څلور جلد کې دی په دې کې د خلافت قسمونه د خلافت مقصد د خلافت په ټول قران کې د خلافت آیاتونه په ټول احادیثو کې د احادیث د خلافت دا ټول راوړي دي د صحابه کرامو د خلفای راشدین او فضائل بیا د خلافت شرطونه د خلافت طریقې په کومه طریقه به خلیفہ مقررول شي دا ټول چې کمندنو شاه صاحب رحمه الله تعالی هغه ذکر کړی دی په لومبي سر کې دیار لسمه صفحه کې د خلافت تعریف کړي صرف دې تعریف ته وګورئ پته ورتول کی چې خلیفہ ټکی کې څومره زور دی او موږ د نور معنی کوو دا زوردار معنی هم تی پریخي ده هي الرياسه العامه في التصدي لاقامه الدين بإحياء العلوم الدينية وإقامة أركان الإسلام والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة وإعطائهم من الفيء د معدنیاتو د قبضه کولو لپاره د سوپر طاقت د جوړېدلو لپاره نف التصدی لاقامه الدین چې توجه دې ته وکړي چې دین به قائمو ما دا الله قانون به قائمو باحیاء العلوم الدینیه او د دین علوم به ټول ژوند کوم که فقه لا که اصول فقه لا که حدیث دی که علم حدیث دی که قرآن دی که خادم علوم دی د دې ټولو لپاره به مراکز قائميږي چې دینی علوم ټول ژوند شي نن دینی علوم مړیږي او مړی خلک و اقامت ارکان الاسلام او د پاره د ودرولو د اسلام د ستنو والقيام بالجهاد او اهتمام به د جهاد کوي وما يتعلق به من ترتيب الجيوش او هغه چې د جهاد سره متعلقي امر بالمعروف او د نهي عن المنکر محکمه جوړول خو نیابت عن النبي صلی الله علیه وسلم دا ټول به د نبی علیہ السلام د سنتو پرانا کی وی دا هغه په نیابت کې وی نو دې ته چې کمنو خلافت ویل کیږي د دې تاریکین پری خودن کی نن سبا ټول مسلمانان دي الا من شاء الله عوام علما طلبا محدثین ټول چې کمدنو فقهای کرام مفتیان عزوام هغه تقریبا ټولو دا دا کار پریخه دي د خلافت د اقامت چا سره فکروم نشته دی خلیفہ خلافت امارت امیر المؤمنین دا نومونه داسې شوي دي لکه چې په قبر کې خښ کړي دا نومونه داسې ناشنا شوي دي لکه چې دا په قبر کې خښ کړي وي بس مفتیان په بینکونو پسې شوی دي بینک داسې شو بینک اپل شو بینک دی پل شو مناظرین حضرات په مړو په ژوندو پسې شوی دي مړ مړی او ژوندۍ ژوندۍ دي او مړی اوري او کناوري یو څو مسلې راغستې وي او پاغي باندې دومره خپل استعدادونه او طاقتونه صرف کی چې خپل مطالعه طاقت د خپل د لیک طاقت هغه چې کمونو په جزوی او خبره باندې چې پاره کې ډېر احتمالات کېدې شي چې آیا دا به یاد دین خدمت وی او یا به نوی کښینو د دې اخلاص پکشته او کبکی نشته که اخلاص پکیم چې کمندونو بیا راشي نو دین ته فائدہ ډیره ده که دین ته نقصان ډیر دی د مسلمانانو منځ کې توړ پول ډیر پیدا کو او که مسلمانان یو ډیر کړل یو خبره خو نه ده او دا چې څه اختلافات مونږ او تاسو وینو د دې مین وجه دا ده چې مونږ د خلافت د نعمت نه محروم یو چې خلافت اسلامی وي په طرز د اسلام وي ولکه د داسې سړی څک مجال نه چې هغه چې کمندونو داسې مسله پورته کی چې استوا شته او کو نشتره حیات شته او کو نشتره مجال نه چې او کو جاله مسله پورته کی دا څه خبره ده دا خو ټول مصیبت دا دی چې د خلافت ځای جمهوریت اغسته دی او په جمهوریت کې یو قسم مذهبي ازادي ده اگر چې پورا نه خونی مذهبي ازادي ده هغه مذهبي ازادي ده پکې تاسو متوجه یې کنه د ما څه تاسو څه زوګي چې بس ورکش ورکوم نه که د خلافت ځای جمهوریت واغس او په جمهوریت کې نیم ازادي او مذهبي پوره نه په دې ځان پوهه کا پوره ازادي په جمهوریت کې مذهبي نشتا کوي نو چې زه بیا په جمهوریت رات کوم نو زه ولې مجرم یم چې د جمهوریت پر اړه باندې کتابونه لیکل کېږي پاره ولې پابندي ده مطلب مذهبي هغه ازادي ده چې کوم کې مسلمانان په یو بل باندې ورزینو هغه ازادي ده چې کوم امریکا اصل فرعون دی هغه د وسوکنی اوسګاریږي چې کوم جمهوریت اصل فرعون دی نو هغه د وسوکنی اوسګاریږي او په ځنې خلک داسي وی چې هغه د قران په ذریعہ دا خلک را بیدارول غواړي نو دا غي د پاره ولې انتها پسند د تشګرد یو ټاپا هغه تیار کو او خلک په دې بدزونه کو نو د درس په بدنام کو د د مدرسې په بدنام کو چې په دې قوم کې شعور پیدا نشي په دې قوم کې چې کمنو شعور پیدا نشي او چې څومره د خلکو له غفلت ستنی وهل شي کله کرکټ په ذریعہ وي کله نت په ذریعہ باندې وي او کاغذ انګریزي تعلیم په ذریعہ باندې وي او کاغه چې کم دنو د یو ځای د بل ځای د کنټینر د ناستې په طریقه باندې وي چې څوک کنټینر کې کینی او دا کومه او دا کومه او څوک یو ځای جلسو کې او څوک بل ځای بل د خلکو توجه چې کمنه یو طرف ته واړی د دې لپاره چې اصلي مرام اصلي هدف دا غي سره چا فکر نشي قران کریم په سر کې د عبادت سره د خلافت تک راوړو او بدو ربکم دې سره جوخ راوړو منصب دی او پیجنا ته د خلیفہ او د بادشاہ دی انی جائل فی الارض خلیفہ ته د خلافت او د بادشاہت د بار پیدای که زما عبادت کول غواړي په سالمه دنیا کې زما غلامی رایج کول غواړي نو خلافت تکار وایا او د خلافت چې کمندونو د اقامت کوشش وکا که څوک پرس کا یو موټه خلک په دنیا کې داغي کوشش کوي نو دا غي د بدنامولو مختلف ذرایع دي مختلف ذرایع دي او نه غي طرف ته سوق چې کمندنو پام کوي او نه غي طرف ته سوق سوچ کوي چې سوق لګیاري الله تعالی دې په خپل مقاصدو کې کامیاب کړي او زمونږ د عاجزانو فقیرانو سرونو ویني دی الله رب العزت د خلافت اسلامی لپاره قبول کړي دا به کمندونو سعادتي او خپل قوت طاقت دا چې کمونو د خلافت لپاره استعمال ول غواړي تا موږ څه ځان له چې کمونو زنه داسې کارونه کتلې دي چې پاغه باندې موږ د اصلي مقصد نه او د اصلي کار نه چې کمونو هغه وتلی یو ټیک تا علاقه کې دي شرکیات او بدعات دي او موږ لکه می دوکې را کول کیږي او دا شپېته او شپږ شپېته کال را راکړې شوې دا دومره د نورم شي قسم په الله کپه دې طرز باندې چې کمنو څوک اسلامی حکومت راولي د انقلاب خپل طریقې دي خپل نه د انقلاب په هغه طریقه چې کمنو دا غي نفاذ پکار دی نو دا الله رب العزت انی جائل فی الارض خلیفہ وی یو بادشاہ پیدا کوم بادشاہ بداسی چې هغه چې کمندنو د خلافت په اصول باندې کار کوي یعنی مطلق العنان بادشاہی با نوی خود مختار سینټ با ما خبرو کوو تریت تراین کی دام چې سېنېټ هغه ته مطلق العنان د قانون سازي اجازه ده مطلق العنان د قانون سازي اجازه ده چې څنګه خوخی نو هغه شان ترې چې کوم قانون سازي کوي د خلکو د ملک د خورې د مفادو د پاره دا پکې نشته چې په طرز د اسلام پکې نشته هغه ته چې کمندنو مطلق العنان هغه چې کمندنو د قانون سازي اختیار ورکړي وي نور څی نور ان الحكم الا الله لا خلاف سی دقی کنه دا غي زمونږه پښتنو کې دا خبره ده چې یو چاټای سی فایوي او یو ګډ میتیازي وتسی شي وګورځيږي نو ټول چاټای شي پلیت شي خونن سبا زنو خلکو نوې فلسفه راغستې ده چې آرټیکل پلان کې چې کمندونو ساره غیر اسلامی شکوک کو اسلامی بناتا ہے دا چې کمندونو په کې نوې طریقه ده دا چې کمندونو په شرکی اسلام سره شرکیات چې کمندونو هغه چې دا سره ګډ شو نو دا وایا چې دا ټول خبرې چې کمونو غلط شوې دا پلان کې چې پکې راغې دا پلان کې شخصي دا پلان کې چې پکې راغې نو دا ټولې صحیح کړې وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ پاو کې چې وی رب د فرشتو ته انی جائلن فی الارض خلیفہ یقینا د چې کمندونو پیدا کون کې هم پزماګه کې او بادشاہ قالو نو هغه وته یا تجالو فیها آیا پیدا کوي چې کمندونو پدې کې او سوچ روانه وکي پدې کې او تو یې بوینه نو دی فرشتو ته څه پتا وا نو د خلیفہ ټکی نه والو معلومه کړه چې بادشاہ نو هغه به فیصله کوي کنه فیصله واله کې چې مخ کې چا سټر ته پرتا کړی نو هغه وسه کوي فیصله کوي نو خاغي ورواني کوي بهتره خبره دي توجيهات او قياسات او تاسو ته چې سيا دي هغه نور ور سره نور کا د دې نه بهتره خبره ده چې الله رب العزت وتدا ویلی چې داسې یو مخلوق پیدا کوم چې منهم یصلحون ومنهم من یفسدون ځنې بداسي چې اصلاح وکړي ځنې بداسي چې فساد وکړي او هغه کې به یو خلیفہ وي ا خلیفہ به د هغه د په زما په حکم او زما په قانون د سمولو سکی کوشش کوي هغه وته فسادیان پیدا کوي دا یو ته ویلی والله رب العزت ونه شو ما یوسد فی او یسفک الدماء او تو ای بوینو لرا وانا نو سبحو بحمدک او مونږه پاک غنو تا د هر نقصان نه دا ورته پرشته خپل عاجزی پیدا کوي چې ولې زمونږ نه چرته خدمت کې کمی شوه دی چې نور مخلوق پیدا کړي چې یو نوکری او د یو بادشاہ نوکری کوي او بادشاہ وای چې یو بل نوکر نیو ما هغه ته ویل حضرت بل ته ساجت ته مانه څه کمه راغله دي زه خدا سے کوم زه خدا سے کوم هغه ته وای نه دا بل مقصد د پاره نیو مرستو به ته پوهیږي دانه چې فرشته سخپل دغه کوي صفت کوي او انسانانو اعتراض کوي خو هغه وی چې زمونږ نو له سکمه راغې وانا هنو نو صاحب به مونږه چې کمندونو پاکي بیان استاد هر ابن ابي حمدک سره د ستاین استا یعنی ټول کمالات تعالی وایو نسبح لا اله بحمدک الا الله نو سب به پاک دی غنو د هر عیب نه او بحمدک ټول کمالات تعالی وایو ونقدس لك او ځانونه پاک استاد عبادت د پاره یعنی ځانم کوشش کو چې پاک ساتو چې ترانه خفا نشي وانو قدس لک او په ځانونو پاک او چې کوم استاد عبادت او استاد تسبیح د پاره یا په دې عبادت ځان پاکو دا زمونږ د پاکۍ ذریعہ ده قال نو ورته الله رب العزت انی عالم ما لا تعلمون یقینا ز پویګم پاغه څه چې تاسو په نه پویګی یعنی د انسان په استعداد او په طاقت باندې ز خبرم تاسو په نه خبر چې د کې د خلافت د کې د خلافت استعداد شته او تاسو کې د خلافت استعداد نشته جناتو کې هم د خلافت استعداد نو په فرشتو کې هم د خلافت استعداد نو او بیا تفسیر عزیزی په دې ځای باندې کمال کړی دی انی عالم ما لا تعلمون یقینا زه پویګم په هغه څه چې تاسو په نه پویګی نورم شاپور شیخ صاحب رحمه الله فرمایل چې زه پوېږم چې تاسو په نه پوېږئ یعنی داس یو داس جامع بنده پیدا کوم داس یو جامع بنده پیدا کوم چې داغه عبادت د ټول مخلوق د عبادت مجموعه ده فرشتي عبادت کوي نو چې څوک چې کم دنو فرشته عبادت کوي نو چې څوک په ولاړ دي نو هغه همیشه په ولاړ دي چې څوک په رکوع دي نو هغه تر قیامت پورې پس دي په رکوع دي چې څوک په سجده دي نو هغه همیشه پس دي سجده باندې دي همیشه پس دي په سجده باندې دي او ساروی عبادت کوي نو ټول عمر پر رکوع باندې ونه عبادت کوي نو همیشه بس دي په قیام باندې دي مرغای د عبادت کوي نو همیشه چغيږي نو تسبیح او تحلیل وي همیشه لګیایي د انسان عبادت داسې دی چې د هر سله جامع دی چې ولاړی نو یوونه یم الله تا ته ولاړیم چې پر رکوع شي الله ذلیل سارویم درته ټیټ شوم چې په سجده شي الله ګټم درته پرتا یم چې لګیا دی گویا دی سبحانك اللهم سبحان ربي الاعلى الله یو چنچنم چې درته چغیږم نو ټول عبادت او جامع عبادت څوک کوي انسان کوي انی اعلم ما لا تعلمون او داس مخلوق پیدا کوم چې زما د رحمت او زما د غضب د ښکارا کېدو ځای دی په یو کې د ښکارا کیږي جنات تشریرانو نوای کې د الله غضب صفت کارا کېده د قهار او د رحمت نه کارا کېده فرشتو کې تشه تابعداري و نوای کې رحمت کارا کېده خو غضب نه ښکارا کېدو الله وی داسې مخلوق پیدا کوم چې په یو کې به دواړه ښکارا کیږي چې نافرمانیو کی نو غضب به ته متوجي کیږي او چې توبه وباسي نو رحمت به ته شي متوجي شي ان یعلم ما لا تعلمون یقینا ز پویګم پاغه چې تاسو به نه پویږئ وعلم آدم الاسماء كلها او پوی اور کړه اوس د خلافت د پاره علم پکار دی د خلافت د پاره علم پکار دی چې خلیفہ خلافت چې کمندنو بادشاہ بادشاہي قائمي هغه د پاره د امور سیاسیو چې په ست طریقه باندې چې کمندنو خلافت قائمي نو الله رب العزت او تعالی سيزونه خودل چې کم دته د خلافت په قیام کې ضرورت راته الاسماء هغه هغه نمونه وتاو خودل چې دته چې کمندونو خلافت کې ضرورت راتو نو تفضیل آدم علی السلام په فرشتو دا کار کوي چې فرشتو کې د خلافت استعداد نه او په آدم کې د خلافت سو استعداد الله رب العزت داسې پیدا کړو چې بس د خلافت ته بالکل سو تیار وعلم آدم الاسماء كلها پویا کړو مونږ آدم علیه پویا کړو پویا ورکړه الله آدم لرا د نمونو كلها د ټولو ټولو مطلب سو زما ستانمونه او تم خولیو دې جمعه څنګه ته خولیو محلي صحابه پاکستان باجوړ د نمونو ته خولیو دا څه مطلب الاسماء كلها ټول چې هغه ته ضرورت و دا ټول چې هغه ته هغه وخت کې سو ضرورت و هغه ټول یو ته خودلیو دا نه چې ګنیات ته یو ته خودلیو ثم عرضهم على الملائکه بیا چې کمندونو وړاندې کړل دی لرا فرشتو ته دا چې کمندونو فرشتو ته ور وړاندې کړل دا نمونه سيزونه واته وړاندې کړل د دې داسې ته وای داسې دي داسې دي ناغې ته صفته وا ثم عرضهم على الملائکه بیا وړاندې کړل دغه سيزونه را فرشتو ته فقال وی وی ام بي هوني بیا اسماء هاولا خبر می کوي چې کمندنو په نومونو د دې سيزونو باندې ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی کې رښتینی نو مال چې کمندونو د دې خبر راکې قالو نو فرشتو وته وي سبحانك لا علم لنا پاک دې غنو الله منګه پاکستان مناسب نو سبح سبحانك پاک دې غنو منګه الله رب العزت پاکستان مناسب لا علم لنا نشته پوهه مونږ ته الا ما علمتنا مگر هغه چې تاسو مونږ پوهه کړیو یعنی په ډیرو نه پویګو پاغه پویګو چې تاسو کړیو نو فرشتو اقرار وکړو چې مونږ عالم الغیب نه یو انک انت العلیم الحکیم یقینا ته الله رب العزت پویا نو د دین مونږ به تا ته پته مونږ ته پتا نشتره او الحکیم د حکمت والا ذات الله رب العزت حکمتونه ستاری پکې چې د مونږ ته نه دی خولی او د ته دی خودل په دې کې بستا سوي قال نبی یا آدم اے آدم انبئهم باسمائهم خبر کدی لرا په نمونو دغه سيزونو باندې یعنی دغه سيزونو اثر و ته بیان کا چې د ابو سا اثر دی د ډوډۍ سا اثر دی فرشتیو کې کېدل نه دغه په اثر څه پویدلې او آدم علی السلام په څه کېدو پویدو ځکه هغه ته ضرورت راته فلما انباهم ور کله چې خبر کدی لرا بیا اسما خبر کړه آدم علی السلام دی لرا په نمونه د دې سيزونو باندې نو وی ورته الله رب العزت علم قل لكم ان می ویلی تاسو ته ان عالم غیب السماوات چې یقینا ز پویګم په پټو د اسمانونو د زمکا باندې وعالم پویګم په هغه باندې چې ښکارا کوي تاسو په هغه باندې چې پټوي تاسو مجمع کې وو هغه ځل کې پټه کړی و چې خلافت به مال راکړي یعنی ما به اسمه کې ته دوباره څه کوي لیږي اسمه کې ته ما لیږي او راته وای چې ته بادشاہ نو ډېر عبادتونو له زور ور کړو ما تبدون و ما کنتم تکتمون آدم علی السلام لا الله فضیلت ورک په علم باندې په دې ځای باندې امام رازی رحمه الله د علم په فضیلت بحث کړی دی چې د دین علم ډیر زبردست چیز دی او مفتاح دار السعاده کې تقریبا یو نیم سلوجه اغا امام ابن قیم رحمه الله لیکلی دی چې علم غوړه دی د مال نه یو نیم سلو طریقو سره 154 طریقې لیکلی دی چې علم افضل دی د مال نه خاص ظاهر کې سوال لازم چې الله آدم علی السلام ته وخول او فرشتو ته ونه خولو نو یو شاګرد ته وخه او بل ته ومخه او بیا دواړو امتحان واخلانو چې کوم ته خو دلی ما به خود ګټي یو ته پرچا اوټ شوی دا او بل ته نه دا اوټ شوی چې کوم تا اوټ شوی هغه خود ګټي نو دا څنګه آدم علی السلام وګټل او فرشتو بایلا منګه مخ کی وی د دینه مراد د استاد او د شاګرد سبق خودل نه دي دا په بدن کې او طاقت ته بدن کې اوسه طاقت ته اوس انسان چې دی مسلمانی ته یو طرف تکا اسلام خو زبردست چیز دی خدا انسان چې مسلمانی ته یو طرف تکا نو دې د خر نه غوړه دی پس باندې یو خدای نی غولار دی خړ راټیټ دی او بل طرف ته دا دا چې دا خر چې دی نو پرس کا د چوبول لاړ شي او هغه ځای کې وبني نو بیا ولا چل نه ورځي چې وسو کوم آیات نو وبکته کوزي دي نیر کته دی نو دی به ډیرو کې نو بس خپل طبیعت مطابق ګوډي به ماتي کی خو بیا هم چې خپل نیر ته رسیدل نشي نو نور خر له چلو نو ورځي او د انسان کې دا طاقت شته چې دغه د تلل شي نو سوچو کی چې اوس په دا او بسنګ راخلم دې ته کمنو چل ولو دوونه لاندې خارو مدري دو ګیدړو مدري دو انسانو مدري دو نو ګیدړ چې براو کتل لامه و بسنګ را شو کو نو که خطه نشي نو بس را شو کوله نشي خر کدا سه برا کړه خلی را سیده خړې را خدګي نور چل والا نه وردی انسان چې راغی وی قتل رسیدل نه شو خو کې دې شي کته ګټه پرته راوالي او درست ځان لته نسکی راو ګرځي نو انسان کې یو قوت استعداد د چغه په خر کې نشته نه په دغه طاقت باندې دا د انسان د چاقول نه دي خدا د کې یو طاقت سره پروتین دغه شان د فرشتو کې طاقت نو په انسان کې یو سو طاقت او طاقت د وجه الله رب العزت به غوړه کو دا طاقت د وجه الله رب العزت دې چې کمنو سکو غوړه کو نو استعداد په کې دا د استادای شاګردای چې کمنو خبره نه ده نو استعداد د وجه اوس دا استعداد لې دا ځکه چې دې الله خلافت لس کړو پیدا کړو او فرشتي خلافت لا نه وی پیدا اوس بداوي چې ولي چې فرشتي ولې خلافت لا نه وي انسان ولې خلافت لا پیدا نو بس دا غځای چې کم دنو بدا وایو چې بدر یا دور منافع به شمار اگر خواهی سلامت بر کنار اوس دې کې نورې ګوتې مو وها دا تقديري فیصله ده دا څه فیصله ده تقديري فیصله ده دومره آدم علیه الصلاۃ والسلام لوی مقصد لسو پیداو او الله ولا غلوی مقصد له لوی علم سکو ورکو نو فرشتو ته وی تاسو ردی سو کی تعظیم وتو کا یعنی رستو بعد دې انسانانو ډیر کارونه سوک کړي فرښتې بکی او دا فرښتې چې کله دا انسان د خلافت کار کوي هغه کار چې کوي چې نور ته فائدہ وي او دا الله دین په ټوله دنیا قائمي نو دغه انسانانو لا فرښتې دواګانې غواړي یستغفرون لمن فل یستغفرون للذین آمنوا نا غیله بیا فرشتي دعاګانې غواړي فرشتي ولا دعاګانې غواړي نو د دې فرشتو به د انسانانو سره ډېر ربطي ډېر سوي وسره ربط پي وسره نو د دې د وجه نه فرشتو ته وي چې تاسو ور دې تابعداري کوي انقیاد به کوي خدمتونه وکوي نو آدم علیه السلام ته سجده وکړي وایذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم پاو کی چې وی مونږه فرشتو ته چې سجده وکي آدم ته آدم ته سجده وکي نو سجده د الله نه علاوه بل چاته خو کفر دی نو الله سم په کفر حکم کوي ان الله لا یأمر بالفحشاء د کفر نه لوی پلیتی کما ده نو الله رب العزت څنګه په کفر باندې حکم کوي چې وای اوس جدو له آدم یو مطلب سجده چې کوم کفر ده هغه د عبادت ته او بل د خیر علی سجده ده د تعظیم د تحیه هغه کفر نه ده په پخوانو دینونو کې هغه جایز و پخوانو دینونو کې جایز و زمونږ په دین کې هغه حرام ده فرق په نیت سره دی چې چاته سجده کوي که هغه دی مالک د شر او د نقصان او عالم الغیب وګڼو او سجده وته کانو دا عبادت دی او کنا صرف یو معظمی غنی لوی غنی عزتمند غنی او سجده وته کانو دا سجده دی عزت او د خیراله ده خدا په بخوانو دینونو کې جایز وا اوس دا هم حرامه ده اوس دا هم حرامه ده اوس چې وې د دینه سو کې استدلال کوي چې ورته وای پیر ته سر مخ کته کاو استاد ته سر مخ کته کاو وی پرشتو ته چې آدم علی السلام کړي وا نو جواب ورته دا کوي چې د آدم علی السلام په شریعت کې د خور سره نکاح جایز و نو توم بیا د خور سره سوکا نکاح د یعقوب علی السلام په شریعت کې د ترور او د ماسی سره نکاح جایز او د پپو سره نو بیا څوم د ترور او د پپو سره سوکا نکاح وکا د هر شریعت خپل احکاماتي نو هغه شریعت کې دا جایز او زمونږ په شریعت کې دام صدا حرام دوی مطلب دا دی چې د سجدې نه مراد هغه سلوټ کول دي تابعداري ښکارا کول چې بس مونږه ستا تابعدار یو درې مطلب دا دی چې سجده وکي الله ته خو په طرف د آدم باندې یعنی آدم علی السلام به قبله شي لکه مونږ بیت الله شریف په طرف سجده کو چاته الله ته نو تاسو آدم علی السلام په طرف باندې الله ته سوکي سجده یې مطلب چې کمندونو دا دی چې اوس جدو ل آدم سجده وکي د وجه د سجده د آدم نه یعنی د آدم علی السلام د تاسو امام شي او تاسو ورپسې صفونه جوړ کې مقتدیان بشي او الله لم الله تم سجده وکي د آدم د سجده د وجه سو وکي سجده وکي نو دې واستاسو امام شي نو سجده وکي د وجه د سجده د آدم نه خو بس خبره دا ده چې الله حکم کړی دی نو شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل کما تعالی حکم کی سجده د الله نه علاوه بل چاته ولې حرام ده ځکه چې الله ویلي دي چا ویلي دي خو کما تعالی و چې په من سپیته سجده وکړو زه بیا په من سپیته هم سکوم سجده کوم ځکه دا چا په وینا ده نه الله په فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه ټول مگر شیطانونو کړه ابلیس د بلسنه مکمل نا امیدا یا مکمل تبا نو دې مکمل تباو الا ابلیس مگر شیطانونو کړه د تیم حکم کړو سورته اعراف کې وراشي از امرتک ابا انکار وکړ په سخت باندې واستكبر او ځان مو تبرو غنو تکبر سره سره تبا کیږي وکانه من الکافرین او دې د کافرانو نه فعلم د الله کې الله ته پتوا چې د کافر دی وکانه من الکافرین او دې د کافرانو نه فعلم د الله کې یا شری د کافرانو نه چې دا سجده پری خو در اوس کافر شنو نو آدم علیه الصلاۃ والسلام ملمو تعظیم شو دریم نعمت بیان شو چې تاسو بابا چې کم دنو هغه تا فرشتي په سجده باندې غرزولې وي فرشتي چې کمنو ورته په سجده غورځولې وي نو د دومره لوی نسب سړی او بل چاته سجده کوي د لوی خاندان سړی او ځان تر سړی ونوي د غیر الله غلامی کوي او د غیر الله عبادت کوي سلورم نعمت ته اوسلار سمي آدم علی السلام ملمو د ملمستیا د پر الله او باغ تولیګو په دې مولانو پورا ځان سړی کړی چې دا باغ کم یو دا غ جنت ته چې هغه چې خلک به ته بیا په روستو دي قیامت کې بچو ته دي او کنه دا یو جدا باغو لوی وسخړ ده پکې او امام ابن قیم رحمه الله په بلاد الارواح الی بلاد الافراح کې پورا چې کم دنو ځان کړهولې د خیر سره هادی الارواح الی بلاد الافراح دا کتاب دی پای کې پورا ځان کړهولې حضور په دې ور کړل چې دا دې په دې سمګه کې یو باغو وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه بس ضرورت دې تا ابهمو ما ابهمه الله چې الله پر ساتلی نو بس پټو ساته مون ته پد بز یو باغو هغه سر زمون کار نشته خو الله دې مل مستیا په تور یو باغ تولې کو آدم علی السلام خو سو پیغمبرو نو هر سورګیره شاګول ني ظلم هغه د کمی په معنی باندې راځي ظلم نقصان ته وي ماتریدی رحمه الله وي سورته کاف درې درشم کې قران کې ډیر ځای ظلم د نقصان په معنی باندې راغلی دی د قصد غنو نږدې شوی ځکه ارشي وتینا فلم نجد له فلم نجد له عظما فازل لهم شیطان اوهو الله رب العزت په دومره احسان کړو فرشتي وته په سجده باندې وګرځولې او د چې کمونو دا کار وکړو دا خو ډیر بد وکړل الله ته مخره او د سکړه ففاز الله ما شیطان خو شیطان خو یو نو پوه نه شوي وی خو یو نو کې اوسړې په خټو کې وخوېږي نو تبو ته کنزل کې کې تبو سره لاس کوي خدای باندې دې ته ذلت وي دې ته ګنا نه وي دا وخوای دو آدم لوی هستی وا ګنا نه کړي فازلهما شیطان وخوایولو ذلت خوایدو ته ویل کیږي از شکل د ګناه راغی خو ګناګار شوی نه دی لکه په یره چې سړی روزه کې وبوس کی نو روزه ما ته شو خو ما ته نشو کما ته ظاهر ته خو ګوري نو ګیړي ته وګتلې دي نو په کار د جس شي نو شکل ماته دولې خو مات شوی دا شکل له ګناه نه ګناګار شوی نه دی امین الله مولای صاحب ډیر پیټه په پروت نو ډیر زیات غریب باندې پیټه پروت دی هغه چې کمدنو پیښور کې ګنج کې ګنج کې یو مولا دی ډیر لوی پیټه به پروت دی او دې ځای کې زور لګول دي چې دا به منی چې پیغمبر نه ګناه کیږي نو لکه نو دې سره تاسو کار دی د خدای باندې دومره زور سره لګای چې وای وړو کې تنه شوی دی نو زه به وام چې د آدم نه چې الله په خپل لاس جوړ کړی دی فرشته وته په سجده ورزيدلې دي چې دا غنه وړو کې ګناه کېدنو که زمانه غټو شي نو څه چللې ما ته خو لار کولاو کړه کنه دا ته څه کوي څه نه کوي دا د رشید رضا نه متاثر دی غریب نه دا محمد عبده دا عرب عالمانو تقریرونه او بیانونه په نیټونو کې ګوري نو هغه را ترجمه کوي دا غي دغه نظریه وا ازا خیال غون ته کیونو د دوم دغه نظریه شو نو حکمت القرآن تفسیر دی او پاره کې دې زبان ځان دې زیات ګناګار کړي فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما پیغمبران ته هم معاف نشو صحابه ته هم معاف نشو امام ابو حنیفه غریب کوډه روسته نه دی دی لا ګنا ګیلا کوي احناف وی امام ابو حنیفه په خبرې کوي هغه د آدم علی السلام نه د خو د تور د امام ابو حنیفه وته شي دا هغه خلفای راشدین سره اختلاف ته نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره دا اختلاف ته عمر سره هم څه دی اختلاف دی یو الک تماوي ما هغه وی چې عمر رضی الله تعالی عنہ بدعتي دی دا په یو بیان کې ویلي دي چې عمر نو بدعت کړی دی نو ما وی ته وی چې دا چې ندی ویلي لکه استاد لبس باندې سکی وګوري هغه ما ته وی دلیل به سره یې کنه ما بس بس تو بخیر یا الله ما زماره په تو بوت دا ستانه دی دا ما دا مې ستانه نظریه ده چې لکه صحابیم بدعت کول شي دلیل به وو طریقه الله الله دا چې کوم دنو خلق کم په لاړو دله دغه کې پروت دی د پیغمبرانو ګنا ثابت دی فازلهما شیطانونا فاخرجهما مما كان فيه بعضکم لبعض عدو اوس خو ښکاره پرې وته تاسو کنه شیطان به کوشش کوي چې جنتی اعمالو نه لسکی ما بم کی او ته به کوشش کوي چې ځان ته نه سکی بچ کی چې د شیطان د تابعدارای نه ځان سکی بچ کی نو پرې وته تاسو د دواړو اوس خوراله دښمنی دښمنو پیژنم چې په درس کې وای چې پلان کې وځي پر دښمن د پاره د پښتون ترور تر برسي کړي وې دا تربور زما دشمن دی کنه که خوب کې ماروي ني شوتوي باران ملي دي په توای دشمنان ني او کنه دا پلان کې پلان کې دي کنه دا غدي کنه د دې وځای نه غیته دي شیطان ظالم ته نه دي ذهن او يهود او نصارا او امریکایانو ته ذهن نه دي د دې ذهن چرته دي ترو تربور سره و ما تعاون الہین او فائدہ وغستلی تر وخت مقرره یعنی لږ وخت دنیا کې فائدہ واخلي ان دا دنیا د پاتې کېدلو ځای نه دی خلک غونته کې د فائدې غستلو څه دی ځای دی موږ کوو